دی چې دی نو دی وی سمع النبی صلی الله علیه وسلم حضرت سهل واورېده د پیغمبر علیه السلام نه یقول هغوی به وی یوم خیبره پر ورځ د غزوې خیبر د خیبر غزا ده شپږم کال د هجرت اووته اووم کال د هجرت شروع دی چې په دې کې د الله په حکم رسول الله لاړ خیبر ته د جنگ د پاره چې لاړ څه قلاګانې فتح شوې خو ځینې قلاګانې وي د غونډو د پاسه وي پخې پخې قلاګانې وي هغه نه دغه کېدی یو ځل پې حمله وشوه فتح نه شوه بیا پې حمله وشوه بیا فتح نه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سار له به زه دا جنډه یو کس له ورکوم خو داسې کس دی چې الله او رسول د هغه سره محبت کوي او دی د الله او د رسول سره محبت کوي داسې کس له به زه ورکوم هر یو کس وی چې یاره دا جنډه ماته میلو شي نو ډېره به ښایي چې کله سهار شو هر یو کس راغی په دې تمه چې جنډه ماته میلو شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی علی راو غواړي خلکو ورته وی حضرت د هغه سترګې خوږیږي وی منډه راوی غواړي چې راوی غوښته وی څه چل دی وی دا سترګې مې وګوره چخې کوي او خوږیږي پیغمبر اسلام د خپلې مبارکې لاړې راواغشتې په دې ورته ولګولې به داسې شو که ان لم یکن د کتابه وی چې دا نه دي وی دا جنډه واله او پلانې قلا ته ځان ورسوه نو دی ورته وایي څه تپوسونه ترې کوي چې حضرت د ورتلو سره پې جنګ شروع کم که څه وکم نو هغه دی یقولو پیغمبر علیه السلام به وي یوم خیبره پر ورځ د غزوه خیبر سی ووی لاعطین خامخا خامخا زه به ورکم لاعطین خامخا خامخا زه به ورکم الرأیتا جنډه الرأیه جنډه دا جنډه به زه ورکم دا جنګي جنډه رجلا یو سړي ته یفتحو علی یدیه چې الله به فتح کی دا خیبر علی یدیه په لاسونو د هغه دا چې کومه سخت نه سخت قلا ده دا به الله د هغه په لاسونو باندې فتح کی فقامو دا خلک پاسېدل اوس لاړل خپلو ځایونو ته شپه ده یرجونه او هغوی امید کو لذالک د دې یو به وی چې ماله جنډه میلو شي او بل به وی چې ماله میلو شي ایهم یعطا چې کم یو د دوی ته به ورکولی شي دا جنډه ایهم یعطا چې کم یو د دوی یعطا هغه ته به ورکولی شي دا جنډه چې سهار له شو فغدو نو دا خلک په سبی کې رالل رسول الله ته کلهم ټول او د هر یو د امیدو چې کیدی شي ماته میلو شي یرجو د هغه امیدو ایعطا چې جنډه ورکړی شي ده ته چې دا ټول رالل فقال رسول الله او فرمایل این علی چرته دی علی علی څه شو فقیل هغه ته وویل شو حضرت یشتکی عینه خوږیږي د هغه سترګې یشتکی خوږیږي عینه سترګې د هغه فامر رسول الله امر وکړو د هغه په حاضرولو چې منډه حاضرې کې فدعی له نو حضرت علی راوغوښتلی شو رسول الله له فدعی نو حضرت علی راوبللی شو له د رسول الله دپاره چې راغې سترګې خوږ وي فبسقه رسول الله لاړې واچولې فی عینیه په دواړو سترګو د هغه کې په دې دواړو سترګو یې ورته لیاړې ولګولې فبرأ نو هغه جوړ شو فبرأ هغه جوړ شو امیدګله څونه وخت پس جوړ شو مکانه هم په دغه ځای کې هم په دغه ځای کې جوړ شو بس د لاړو د لګېدلو سره جوړ شو حتی تر دې پورې داسې جوړ شو کأن لم یکن به لکه تا به وی چې نه په ده باندې شی انس شی د سره بیماری نه و دقسې روغ شو فقال ورته وایي دا جنډه واله او پلانې قلا ته لاړ شه او د هغوی سره وجنګېږه دا لکه فتح که فقال نو علی ورته ووی فقال علی ځان پویی علی ورته ووی چې حضرت نقاتلهم من جنگیږو د دوی سره حتی تر دې پورې یکونو مثلنا چې هغه شي په شان زمونږه حضرت تر هغې پورې ورسره جنګیږو چې زمونږ په شان کلمه ووایي که څه چلو کو ځان پویی فقال رسول الله وته وی علا رسلک رسل آرام ته وی نرمه ته علا رسلک پارام په کلار شه په کلار د ورتلو سره په دغه مکه وامله لږ آرام شه علا رسلک پارام شتو حتی تر دې پورې تنزله چې تراشي بساحتهم میدان د هغوی ته د کور مخې ته د علاقې مخې ته چې کوم میداني هغې ته دغه وي ښه ساحه ثم ادعوهم بیا دعوت ورکه دوی له الاسلام اسلام ته دعوت وله د اسلام ورکه اول کافر له دعوت وکا پکار دی که د اسلام دعوت چې ورکوي نو که دا مشنغو مشرکانو نو ورته د لا اله الا الله دعوت ورکې قولو لا اله الا الله او که هغوی توحید منو خو مثلا رسالت نه من لکه نن سبا قادیانیان شو پرویزیان شو هغوی الله توحید منی خو رسول الله نه منی نو هغوی ته د محمد رسول الله هم دغه وکړي هغوی به تش دا نه وی چې قولو لا اله الا الله بلکې غونډه به ورته وی قولو لا اله الا الله محمد رسول الله و اخبرهم او خبر ورته ورکه بما په هغې یجب علیهم چې کم واجبیږي په دوی چې کله اسلام دوی راوړه نو هغه ذمهوارۍ ورته بیان که چې کمې ذمهوارۍ په دوی واجبي حضرت د اول اول دعوت ولې ورکوو تاسو ګورئ چې ستا د دعوت د وجې نه یو سړی نیک شي چې دا ټوله دنیا خو روره خیرات کې که نه ټوله دنیا دونه اجر نشته لکه ستا د وجې نه یو سړی هدایت سمه لار باندې روان شي یو سړی ترجمې ته نه راځي سبق ته نه راځي ته ورته وایې راشه او هغه عادت کې په دې باندې چې دا څو ځله دنیا خیرات کې دونه اجر د دې نشته لکه څومره د دې لان یهدا فوالله قسم په الله لان یهدا بکا دا خبره چې هدایت وکړي شي په بکا ستا په وجه رجل واحد یو سړي ته لأن یهدا دا خبره چې هدایت وکړی شي بیکا ستا په وجه رجلون د واحدون د یو سړي سره ستا په وجه باندې یو سړي ته هدایت شي نو خیر لکه دا ستا لپاره څه دی بهتر دی او د سنه دله بهتر دی من حمر النعم دا غسرو اوخانونه د سرو اوخانونه عرب نه دي عرب چې دی د اوښانو ډیر لوی قدر کوي خو بیا چې د چا سره اوښاني که نه نو بس د هغې نه مه تېرېږه نو خیر لکه د دې اجر او ثواب ډیر بهتر دی تاله من حمر النعم د سرو اوښانو نه حمر دا جمع ده یقول هغوی به وي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام دا طریقه وه چې اذا غذا کله به چې دی غذا ته لاړو قوما د یو قوم د یو قوم پسې غذا ته به لاړو نو چې لا بړو اکثر به دوی د شپې تلل هغه ځای ته نو چې وربلل نو د ورتلو سره لم یغیر هغوی به حمله نه کوله اغاره یغیرو اغاره حملې ته وی لم یغیر رسول الله به حمله نه کوله حتی یصبح تر دې پورې چې هغوی داخل شي په سبعي کې انتظار به کو کو کو چې سبی به راوخت نو که سبی به راوخت او د دې کلي نه به د اذان اواز راغی اذان اواز وایي زه دا مؤمنان دي په دې کې مؤمنان شته بیا به حمله نه کوله فان سمع اذانا که د دې کلي نه به یې واورېدو اواز د اذان نو امسک هغه به ځان بند که د حملې نه و ان لم یسمع او که اذان به یې وانورېد و ان لم یسمع اذانا که هغوی به وانورېد اذان نو اغاره حمله به یې پرې وکړه دا هم یو قسم دعوت دی ښه ګورئ د اذان د وجې نه حمله نه کوله که اذان ونه شو حمله کوله نو دام یو حوصله زیاتولو دام یو قسم دعوت شو بعد ما یصبحو پس د هغې نه چې هغه به سبی که دا د رسول الله طریقه وه چې طریقه وه نو فنزلنا خیبره نو موږ نازل شو په خیبر کې دقسې یو ځل دا لږ ډېر مختصر دی د دغه قاعدې مطابق دوم کال د هجرت په ابتدا کې موږ د رسول الله سره لاړو خیبر ته او د کلي نه لږ غوندې لرې دغلته موږ واړولو چې وامړولو نو رستو را روان دی هلته پراتو په انتظار د دیو چې سبی شي چې سبی شو غوږ یې کېښود چې د کلي نازان راځي که نه را نغې بس سهار مونځ یې وکړو د سهار مانځه پسې ورپسې روان شو فنزلنا نو موږ نازل شو راکوشو خیبره خیبر ته لیلا د شپې ان النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام خرجه هغه اووته د مدینې نه الی خیبره خیبر ته خیبر ته لاړ فجاءها رسول الله راغې دی خیبر ته لیلا د شپې د شپې راغې وکان اذا جاء قوما بلیل او د رسول الله دا طریقه وه چې کله به دی راغی یو قوم ته د شپې د رسول الله دا طریقه وه چې هغه به راغی یو قوم ته د شپې نو لا یغیر علیهم حمله به یې نه کوله په هغوی حمله به یې نه کوله په هغوی حتی یصبحا تر دې پورې چې هغوی داخل شي په سبعي کې فلما اصبح کله چې رسول الله سبعی کو بیا مونځ وکړه لږ دلته مختصر دی ښه لنډ راغلی دی چې سبعی یې کو سبعی پسې مونځ شو د مانځه پسې بیا غونډه قافله وه نو بیا روان شو نو چې ورتلل ورتلل ورتلل چې د دوی قلاګانو ته ور ورسېدل نو بزغ الشمسه نور راوخته او چې نور راوخته چې دی کې ګورو یهود لا خبر هم نه دي وده دي چې چا بلچې راغشتي دي او چا زنبیلونه راغشتي دي او خپلې زمیندارۍ له ووتل خو چې دا د قلاګانو نه راووتل او ویې کتل نو چې وای وای دا د دغه دی د رسول الله نامه یې واغېشته چې دا خو هغه راغی او فوج راغی واپس ننوتل فلما اصبح کله چې رسول الله داخل شو په سبعی کې بیا منځ شو نو خرجت یهودو نو قالو دوی ووی چغې کړې محمد صلی الله علیه وسلم والله محمد محمد دسې وایي هذا محمد دا محمد دی یا دسې وایي جاء محمد راغ محمد والخمیس او دا سره دا فوج دی فوج محمد دی اول خمیس او فوج خمیس فوج ته وی خمس خمسون پنځو ته وی پخوا به فوج هم پنځه حصې وخه فوج به چې کله روانو نو یو حصې ته به دا به مخکې روانه وی مخکې لاره به صفا کوله هغې ته به وی مقدمة الجیش مقدمه یو به رستو روانه و چې د رستو نه څوک حمله ونه کړي هغې ته به یې ساقه ساقه یو به دې طرف ته روانه وه میمنه چې دې طرف ته څوک وراني ونه کړي یو به دې طرف ته روانه وه میسره څو شوې څلور شوې یو به د خواصو د مشرانو په دا منځ کې روانه وه هغې ته به وي قلب مقدمه ساقا میمنا میسرا او دغه قلب دا پنځه حصې به نو ځکه فوج ته خمس وی خمیس فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی الله اکبر حمله خو نه وه شوې په کارو چې داسې ویلې وي چې خیبر به خراب شي دا خربت د ماضي ټکی ولي وي نو دا تاسو ویلي دي مختصر استاذ هم وایي چې یو کار آینده دپاره خلک کوي خو یقیني وي نو خلک د هغې نه تعبیر په ماضي باندې کوي بس دا کار وشو ولی خراب شو انا اذا نزلنا یقینا مونږ چې کله راشو بساحت قوم آغا ساحه او فنا مخ د قوم ته علاقه د قوم ته فساء صباح المنذرین نو ډیر بد دی سبی د یرول شو حدثنا ابن اليماني قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال ابو هريره وي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی امیرتو ما ته امر کړی شوی دی دې ته د مجولی صیغه وی امیرتو ما ته امر کړی شوی دی په دې خو ښه پوهېږی تاسو نو پیغمبر ته امر څوک کوي الله ورته کوي امرتو ماته امر کړی شوی دی ان اقاتل الناس چې زه وجنګېږم د خلکو سره دلته ناس عام دی لیکن دا طریقه ده کله ناکله یو لفظ عام ذکر شي خو مراد ته خاصی ښه نو دلته ناس عام دي خو مراد ته مشرکان دي ښه مشرکان عرب ته مراد دی اهلی کتاب ته نه دی مراد ځکه د اهلی کتاب نوره مسله ده اهلی کتاب ته به تاسو اول دعوت د ایمان ورکړئ چې اسلام راوړئ که اسلام یې راوړو فبها که رای نه وړو بیا به له دویم دعوت د جزیې ورکړې که هغه یې ومنله ښه ده کنې بیا جنګ دی یو د عربو مشرکان دي د هغوی دپاره صرف په دغه یو دعوت دی چې بس قولو لا اله الا الله د هغوی دپاره دغه نشته دی جزیه میزیه نشته نو ما ته امر شوی دی چې زه جنګیږم د دې خلکو سره حتی یقولو تر دې پورې چې دوی ووایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا طریقه ده خلق د غون کلام نه کله تعبیر په جز د کلام کوي لا اله الا الله نه مراد دا ټکی نه دی ښه بلکې د دې نه مراد دی غون کلمه صرف په لا اله الا الله سره سړی نه مسلمانیږي چې کمې پورې دی ورسره دا نی ویلی چې محمد رسول الله خیال دی زمونږ استاد صاحب یو طالب به دې سره ډېر ګپ یې لګاو نو هغه ورسره په دې ځای کې لانجه واچوله چې څنګه ذکر چې دی غون کلام دی او د هغې نه تعبیر په دغه باندې وشو په جز باندې وشو دا څنګه کیږي نو استاد صاحب ورته ساده وایي وایي تاسو وایې که نه هلکه یاسین دې ویلی دی یا وایي هلکه یاسین ما ته ډېره ښه راځي نو ګوره یاسین خو هغه غوڼ صورت دی خو دا یو ټکې د دغه دی یاسین والقرآن الحکیم نو دلته کې ذکر د جز دی مراد ته د غوڼ دغه دی نو داسې لا اله الا الله ذکر د جز دی مراد ته د غوڼ کلمه ده فمن قال چا چې ووی لا اله الا الله فقد عصم هغه وساته مني زمانه نفسه ځان د هغه بس اوس ده ته موږ څه ویلی نشو وما له مال د هغه ځان هم رانه وسات مال هم وسات الا بحقه مګر په حق د اسلام د اسلام چې حقی لکه د زکات وخت راغی زکات به ورکې په دغه د قتل خطا رالله په قتل خطا کې به کفاره ورکې یا مثلا په ناحقه د سړی مړ کو ته به پکې قصاص کیږي و حسابه مسله دا د ګوري مسلمانانو تاسو ظاهر پسې ځایښه بچې یو سړی کلمه ووایي او د کلمې څخه خلاف کارونه دی نه کوي هغه ته مسلمان وایي نور دی پوه شه منځ کې او الله پوه شه وحسابه او حساب د ده به الله په الله رواه څه شی دی عمر و ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم دا یو بله مسله کوي باب من اراده سرنامه ږدي دا باب دی د هغې چا چې هغه اراده کړي غزوتا د یو غزا یو حاکم دی هغه غزا ته ځي فوره خو دې پټۍ ده بغیرها په بل توریه دې ته وایي داسې الفاظ وی چې هغه مطلب دې پې پټیږي یو سړی اراده اراده کوي د غزا د یو قوم فوره خو دې دا خپله دغه غزا پټوي چې چاته پته ونه لګي بغیرها په بل دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده مثلا ته دې طرف ته ځې داسې مخ په پېښور ځي غزا ته یریږي چې سیړي میړي کار ونه کړي نو توریه کې په بل طرف یره ظاهر خلکو ته وی یره دا د میچنې لار څنګه ده دا موړونو کې چې سړی ځي نو دلته کې خو به څه تکلیف نی یاره تورخم چې دی تورخم کې څنګه حالت دی اسانتیا ده که سختی ده یاره چې تورخم کې بیا سړی هلته ووړي نه هغه حکومت خو به خلک نه پازابوي ورنه داسې دروغ خو نه دی که نه زید داسې خو یادی دا طرفونه داسې روانې دی پلو یادی دا پلو یاره خیبر لار څنګه اوبه شته که نشته علي مسجد کې څه دغه دی یاره د جم دغه څنګه دي دا هغه به رسول اسلام کول چې ته به یو طرف ته نو یادول به بل طرف بلکل دا جایز ده دا یو مسله چې دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده نو تاسو ته به دا جایز ده ومن احب الخروج دویمه مسله او هغه څوک چې هغه خوښوي وتل یوم الخمیس په ورځ د جمرات د زیارت په ورځ د زیارت په ورځ باندې سړی جهاد ته ځي نو دا یا جهاد ته نه بل کار له سړی ځي نو دا افضل او بهتره ده یو حدیث کې به درته راشي چې الله تعالی زما د امت لپاره د زیارت پر ورځ باندې په سفر کې چې سبی وختي وځي الله خیر او برکت اچولی دی رسول الله وی زما د امت لپاره الله تعالی خیر او برکت اچولی دی په هغه سفر کې چې د زیارت پر ورځي او په سبی کې وختي وځي نو دا دغه دی سړی جهاد ته ځي بل سفر ته ځي او د زیارت په ورځ باندې ځي نو دا څه دی نو ما وی دا بهتر دی خو لازم بیا نه ګڼی ښه د دې وجې نه رسول الله د زیارت په ورځ هم تللی دی خو وروسته به راشي رسول الله د په سفر کې چې دی د هفتې په ورځ هم تللی دی نو دا چې کوم شی د الله طرف نه ضرور نه وي رسول الله هغه ضرور نه دی ګڼلی ویلی دي د افضل دی خو بل شان هم کړي دي دلی خیال لري حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل غني بن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك خا د عبدالرحمن نه دی دا د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه نوسی دی خو عجیبه کار شوی دی د نوسی دا حدیث دارک د نیکه نه موریدلی دی او دا حدیث چې دی د نوسی د پلار نه اوریدلی دی او پلار بیا د خپل پلار نه اوریدلی دواړه طریقې دي عبدالرحمن دارک دا خپل نیکنم روایت کوي او کله نا کله د نیکنه روایت کوي خو په واسطه د پلار باندې کوي ان ګوره دلته اوس دا راغې واسطه پکې پلار دغه کوي ان عبدالله ابن کعب چې زما پلار عبدالله ابن کعب ابن مالک دا خو تاسو ویلي که نه دا هغه درې کسانو چې د غزوې تبوک نه پاتې شوي وو بیا د دوی توبه لږه رستو شوه وکانه دا کعب ابن مالک دی غریب په آخر جون کې بیا په سترګو ړوند شو چې ړوند شو د ده ډېر زامنو نو سره د زامنو جرګه وکړه چې د پلار خدمت ته به څوک وباسو چې هغه نور کار نه کوي او باباجي خدمت کوي نو د عبدالله نه دی دا ذمواري ده واغشته چې زه به پلار خدمت به زه کوم نو وی وکانه او دی قائد کعب بوتلون کې د حضرت کعب من بنیه په زامنو داغه کې کاب صاحب ماوی اخر کې ړوند شو نو دی غریب به بیا نشو تلی نو په ټولو زامنو کې بیا چې دی د ده د بوتلو ذمهواري چا اخیستې وه عبدالله قال عبدالله وی سمعتو کعب امن مالک اوس په دې ځای پوه شوې که نه عبدالرحمن د کعب نه چې روایت کوي واسطه پکې راله که رانله عبدالله پکې راغی قال دا عبدالله وی سمعت کعب ابن مالک ما واوریدل د خپل پلار حضرت کعب ابن مالک نه سمعت واورید حین واقعه د هغې وخت تخلف چې دی رستو پاتې شوی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه په غزوه تبوک کې دی د رسول الله نه رستو پاتې شوی و ولم یک نو دی سوی ولم یکن نو دی وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نورو غزاګانو کې چې کومه طریقه وه د تبوک په غزا کې دغه ټولو طریقو نه دلته خلاف و مخکې به رسول الله توریه کوله چې ته به یو طرف ته نو ټولو خلکو ته به نه وي د بل طرف ته پوسونه به کول خو چې د تبوک غذا راله نو پیغمبر اسلم صفا خبره وکړه چې هلکه روم پسې ځو او تبوک ته هلته د هغوی سره جنګ کوو ولم یکن یرید رسول الله اسلام او نو اراده کون کې رسول الله غزوتا د یو غزا الا ور مگر هغه به پټوله بغیرها په بله بل تبه یو طرف ته یادول به نور طرفونه هغه به د قلما معنا دی ډیر کم خو دلته به معنا کوي نفی رسول الله به اراده نه کوله د یو غذا یغزوها چې دی به تاغې ته الا وره مګر د هغې توریه به یې کوله بغیرها په بله حتی تر دې پورې اذا کان غزوه تبوکه چې شو غزوه تبوک اوس غزوه تبوک ته چې دی اراده ده نو څه چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چلو که فق فغزاها رسول الله وسلم نو غزا ته لاړو نو لاړو دې ته رسول الله خو یو طرف ته مشکل دا و چې فی حر شدید په سخته ګرمۍ کې ګرمي هم ښه سخته وه یو واستقبل سفرا بعیده دوی مشکل دا و چې د نه د مخو د مخ که هغه سفر ته چې هغه لرې دی اوس د مدینې نه تبوک ډیر لرې دی دویم و مفازه او د مخ که دشتو ته دا لوی لوی صحراګانې او دشتې وي واستقبل غزو عدو کثیر او رسول الله مخامخ شو غزا د یو دشمن ته چې هغه ډیرو په لکونو دشمنو د دې وجې نه دا مشکلات و ګرمي سخته وه سفر اوږدو په لاره کې لوی لوی دشتې وې دشمن زیاتو د دې وجې نه رسول الله دلته توریه ونه کړه او فجل للمسلمین خکاره خبره وکړه مسلمانانو ته خکاره که رسول الله مسلمانانو ته امره کار د دوی چې هلکه تبوک ته ځو دا ولې ښکاره کو لیتأهبو د دې دپاره چې دوی تیار کی اهبت عدوهم هغه سامان د دشمن د دوی خلک چې دشمن له ورځي او کم سامان ولا تیاری توره او نیزه او بل شی بل شی و اخبرهم او رسول الله صحابه ته خبر ورکو بوجهه په هغه طرف د ده الذي هغه طرف یریدو چې د رسول الله اراده وه صفه ورته وایي چې تبوک ته ځو رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې سفر ته ته نو نه به ته او که ته به نو د دغه په ورځ به ته د جمرات په ورځ ګورې دا حصر حقیقي نه دی ښه دا اکثري دی اکثر به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه له ته د دغه په ورځ به ته دا سوته د جمرات او د زیارت پر ورځ باندې ورنه وروسته را روان دی رسول اسلام یو ځل د هفتې پر ورځ هم تللی دی حدثنا بلال محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر خرج یوم الخمیس هغه ووته پر ورځ د زیارت د زیارت پر ورځ د مدینې نه ووته د تبوک په سفر کې فی غزوه تبوکه په غزا د تبوک کې دا په نهم کال د هجرت وه د رجب میاشت وه او رسول الله ووت وکان یحب او د رسول الله دا خوښ هم وه ان یخرج یوم الخمیس چې هغه وځي په ورځ د جمرات او په د ورځې په اول کې باب الخروج دا بل سرنامه ده دا باب دی د وتلو بعد ظهر پس د ماسپښین نه ځینې خلکو به پخوا وی هلکه چې کار له ځای نو سبی کې ځای تر د غرمې پورې خو چې یو ځل زوال وشي که نه زوال نو بیا ورځ په شا شي چې ورځ په شا شي دا ښه شی نه دی دا بختوره بیاني ماسپخین نه پس بیا په سفر باندې مزه نو امام بخاری په هغوی باندې رد کوي هلکه رسول الله د ماسپخین نه پس تللی دی باب الخروج دا باب دی د وتلو بعد ظهر پس د ماسپخین نه چې رسول الله د ماسپخین مونځ په مدینه کې کړی دی او بیا په سفر تللی دی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه خا حضرت انس وی ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر صلى بالمدینه هغه مونځ وکړو په مدینه کې الظهر د ماسپخین اوس د حج د لپاره روان دی د حج لپاره د ماسپخین مونځ یې وکړو په مدینه کې اربعا څلور رکعته فرض پوره مونځ یې وکړو نو بیا را روان شو ګوره ماسپخین مونځ مدینه کې وکړو او د ماسپخین نه پس ګوره را روان شو نو چې دا مبارکه قافله او راتله راتله نو ذوالحلیفې ته رالل نو چې ذوالحلیفې ته رالل نو هلته وخت ډیر تیریږي نو بیا چې دی نو هلته دغه وکړو مازدیګر مونځ وکړو خو بیا مدلي دلته شپه هم کړې ده ښه دا قومونه به راتلل دلته شپه وکړه والعصر رسول الله د مازدیګر مونځ وکړو بذلحلیفه په ذلحلیفه کې رکعتین فرض دوه رکعته وکړه دقه مسله ده چې یو ځل سړی مسافري او په سفر باندې ځي او د خپلې علاقې نه وځي هغه به قصر کوي وسمعتهم او ما واورېدل د دوی نه هغوی به تلبیه ویله او چغې به یې والې بهما جمیعا په دې دواړو په یو ځای مراد د دواړو نه څه دی حج او عمره چې کله صحابه او احرامونه وکړل په ذوالحلیفه کې نو دا به وی لبیک بالحج والعمره اللهم لبیک ښه خبره دا ده که نه وایې هم صحیح ده خو په تلبیه کې دا یادول پکار دي ډېره ښکلې طریقه ده چې عمره یادې لبیک بالعمره اللهم لبیک یا حج دی دی لبیک بالحج اللهم لبیک نو صحابه و به چې کله تلبیه ویله نو په تلبیه کې بیا وی بهما دا دواړه څنګه شو باب الخروج دا باب دی د وتلو آخر شهر په آخر د میاش کې په سفر باندې یو سړی وزي او د میاشتې په آخر کې وزي نو دا صحیح دی که دا نه دی صحیح ستاسو حشه وی چې د جاهلیت زمانه کې به دوی وی چې په آخر شهر کې د میاش په آخر کې په سفر باندې وتل دا چې دی منحوس دی دا سپیری نو دوی به د میاشتې په آخر کې نه وتل نو دی امام بخاری په هغې دغه کوي چې خدای هم داسې داسې که رسول الله د میاشتې په آخر کې سفر له وتی دی دوی چې حج ته تلل حجت الوداع ده خو د میاشتې اخر و کنه رسول الله صلی وسلم مدلی د هفتې ورځ ده د هفتې پرون د جمعې مونځ شو نن د هفتې ورځ ده پنځه تاریخ دی د ذوالقعدې د ذوالقعدې پنځویشتم تاریخ دی د هفتې ورځ ده په اراده د دغه را روان شو ماسپښین مونځ دغه کې وکړو مدینه کې او را روان شو ما وې د هفتې ورځ ده خو دوی عام و خیال دا دی چې نن هسې چې د میاشتې پنځویشتمې نو تاسو څه وایئ چې څو ورځې پاتې دي څو شپې پاتې دي پنځه پاتې دي که نه دا و نو دوی دا خیال نو دوی وایي چې په پنځشتم راووتو نو دی خیال و چې پاتې دغه دي دا څه ورته وایي پنځه شپې پاتې دي هغه په منځ کې دا شپه چې دی دا ټکې یادوی نو دلته ډېر سخت مشکلات دي نو بیا به درته هغه مشکلات نی بیا دوی رالل چې را روان شو نو دا خو پنځشتمو نو بیا اتوار ګل نه او چهارشنبه دا میاش بیا د یو کم دیر شو نو مطلب دا دی چې د راوتلو نه پس څوره شپې پاتې وي بیا څلور شپې پاتې شوې نو چې کله جمرات شو نو په جمرات کې چې دی نو د جمعې په جمرات کې بیا دغه شو د ذوالحجې نغه پیله تاریخ شو پوه نه شو نو بیا جمرات پیله تاریخ د ذوالحجې نو جمرات جمعه او دغه څه ورته وایي د خالي او اتوار اتوار څلورمو په څلورم تاریخ باندې د اتوار په ورځ باندې رسول الله چې دی مکې ته ورسېد په سلو اتوار سلورم شو نو بیا چې سلورم دوس دغه کوي اتوار سلورم شو نو پیر پنځم شو نه شپږم شو او بیا ورپسې چې دی نو دا دا دغه دی دا چهارشنبه دا څه شی شو اتم شو وم چرته شو اتم شو زیارت جمعه خالی اتوار گل نه چهارشنبه نو بیا دا دغه شو اتم شو نو د جو... د زیارت پر ورځ باندې چې دا اتم تاریخ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته ووته مینا ته ووته مینا ته مینا ته ووت نو بیا د بل چې دی په نهم تاریخ باندې بیا د جمعې ورځ وه حاجي اکبر نو بیا دغه ته ده نو ما وی هسې دلته ډېر مشکلات دي هغه چې دغه کو ډېر سختیږي خو مطلب دا دی چې د صحابهو دا دغه و چې دوی وایي موږ په پنځویشتم راووتو نو زموږ دا خیال و چې پنځه شپې پاتې دي هغه په منځ کې دا پنځه نه وې پاتې دغه وې ده څلور شپې وې نو بیا چې د زیارت ورځ راغله نو د زیارت په شپه باندې میاشت ښکاره شوه نو د ذوالحجې میاشت شروع شوه وقال قریب عن ابن عباس قریب وی چې هغه نقل کوي د عبدالله ابن عباس نه انطلق النبی صلی الله علیه وسلم روان شو پیغمبر علیه السلام من المدینه د مدینې نه د خالی ورځ ده لخمس بقینا په وخت د پنځو شپو کې چې هغه پاتې وي من ذلقیده د ذلقیدې نه د ذلقیدې پنځه شپې پاتې وي نو مطلب دا دی چې دا پنځیشتم تاریخو د دوی دا خیال و چې دا پنځه دي خو هغه بیا میاشت یو کم شوه نو بیا څلور وي وقدم مکه بیا رسول الله راغی مکې ته نو ستاسې مدلي څلور چې دا څلور هم شي که نه نو په پنځېشتم راووت دا خو پرېږدی بیا چې دی څلور دا شوې او څلور هغه کینې نو یعنی په اتمه ورځ باندې بیا دغه ته دی تللی دی مکې ته نو مونږ بسونه چې شپږ ګنټې تیر کې مونږ وایو هو هو هو هو څونه وخت تیر کو ښه وقدم مکه او راغې مکې ته لاربع لیالین په وخت د څلورو شپو کې خلونه من ذلحجه چې هغه تیر شوی وي د ذلحجې د اتوار ورځ وه څلورم تاریخ و نو شپې خو مخکې که نو چې څلورم تاریخ شو خو څلور شپې تیرې شوې وي که نه حدث عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول عمري ته ګورئ تقول حضرت عشیبه وی خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من اوتو سره د رسول الله لخمس لیال په وخت د پنځو شپو کې بقینا چې هغه پاتې وي من ذلقعده د ذلقعدې نه ولا نورا او من ګمان نه کو الا الحج مگر د حج دا د دې د علم مطابق دی ورنه ځنې خلکو حج او د ځنې خلکو د غو د سو قرانو فلما دنونا من مکه کله چې موږ نږدې شو مکې ته نو امر رسول الله صلی الله وسلم امر وکړه پیغمبر علیه السلام چاته چې چا سره قربانې نه وي من لم یکن معه هدیون هغه چاته چې د هغه سره نه وي قربانې سې ورته ووې چې اذا طاف بالبیت کله چې دی طواف وکړي د بیت الله افعال د عمري وکړي وسعا بین الصفا والمروه او هغه سعی کړي په منځ د صفا او د مروې کې نو هغوی ته دا امر و چې ان یحله هغه د احرام د حج راوالي او بدل لیکي په احرام د څه د عمرې دا هم په دغه کال خصوصیت و قالت عائشتو حضرت عائشه وی خیر بیا منګه حج وکړو د حج پسې بیا خیر سره د اختر ورځ رالله د اختر په ورځ باندې قربانۍ وشوې موږ په خپله خیمه کې یو فدخل علینا راننه استلی شو موږ ته فدخل علینا راننه استلی شو موږ ته یوم النحر پر ورځ د اختر مونږ بیبیانې وو په یو خیمه کې وو مونږ ته راننه ایستلی شو په ورځ د اختر به لحم بقر غوښه ده غوه د غوی غوښه مونږ ته راوړلی شوه عایشه وی فقلت ما وی ما هذا داسې دي دا د څه شي غوښه ده فقال نو هغه راتلون هغه کس راته ووی چې خبر نه یې دا خو رسول الله د خپلو بیبیانو د طرف نه دغه کړی دی که نه قرباني نحره رسول الله اسلام قرباني کړې ده پیغمبر علیه السلام عن ازواجه د طرفه د بیبیانو د هغه نه قال یحیی یحیی وی یحیی ګوره په یحیی ابن سعید په تیر روایت کې د چانه روایت کوي دا عمرې نه کنه دلته دی وی چې فذکرت هذا الحدیث ما ذکر که دا حدیث للقاسم ابن محمد حضرت قاسم ابن محمد ته دا قاسم ابن محمد د حضرت ابوبکر صدیق نسی دی د مدینه لوی عالم دی ده ته مې ذکر کو نو فقال قاسم راته ووی چې څنګه د حدیث بیانولو که نه او مقصې تا ته خپل استاذ دا حدیث بیان کړی دی د استاذ سوه عمره بنت عبدالرحمن فقد اتت کا فقال دراته وی اتت کا دی عمره راتلل وکړه تا ته والله په الله قسم بالحدیث په حدیث علا وجهه په خپل کمال طریقې سره بالکل صحیح حدیث ته بیان کړ